او بیا زجر د انسان له او اخر کې نفع شفاعت قهري اذا السماء فطرت یا کا چې د اسمان به وشليږي ويذل کواکب انتصرت او یاد کا چې ستوري براو دړيږي واذا البحار فجرت او یاد کاغه چې دریابونه بډک کړی شي دوبونا واذا القبور بعثرت او یاد کا چې دا قبرونو والا بارا ژوند کړی شي او تا سره بد کړی دي الذي خلقك اغزاد چې ته پیدا کړې خود نور په شانته نه فسواک تی پورا کړې پټولو قوتونو سره دا څه غبل چاله نه دی ورکړي فعدلک تی برابر کړي په ټولو اندامونو سره مناسب مناسب اندامونه درکړي دا نه چې یو سترګه غټه او بل وړه یو لا سګد چې راخ کې شی بل نه فعدلک برابر پیدا کړي فی ای صورت ما شاء رکبک پسمرا خسته شکل کې چې د الله خو خوا نو ته جوړ کې او تیاری کړې کوس بل څه شي نه جوړ کړې وې یسلونا یوم الدین داخل وشي جهنم ته پرز د قیامت وما هم عنها بغائبین او نه به دي دغه جهنم نه چرته ځان پنا کوون کی وما درا کما یوم الدین او تس خبره چې صدر ورځ د قیامت ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا دا تویما چې سپو کتا لرا چې صدر ورځ د قیامت یوم لا تملک نفس لنفس شیئا هغه دا سر ورځ ده چې مالک ونشي او نفس د بل نفس د پاره د زره د خلاصي او د شفاعت والامر يومئذ لله او فیصله با په دغه ورځ باندې د الله په اختیار کې